درود شریف وای صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران من مخ کے تاسو زمون د دوه معززو ملمنو او قابل قدر علماو د وخت د تقاضا مناسب په تفصیل سره بیانونه واوري دا نوجوان طبقه دا زلمی زکل حال تزه کې ناستم نو دالکان تیریږي یو بل تما خی چې دا دی دا دی دا دی دا دی ټول ورځ دا جنجال لګېدلی زړه کې خیال کوم چې دا لکان څه چل کوي خو بیا اړه په دې تسلی ورکم چې زه نه د صدر روډ جنا ما نه مې په زړه ځان په ډېر سو روپۍ سر جوړ کړی دی نه مې ایرانه چادری په سر ده او بیا د بی د مافی او بیا د مافی نه به دربر کناټی لا ګولی دی نو بیا دا لکان ولی ما تا گوری او خلق تماخی چه دا دے صرف وجه دا ده چې دا مولا دی د قران ویلې دی په دې کیسو کې ګرځي چمټا ور سره دی د اوس پني پلانی ماما قلندر راغله ده خزه چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دی سترګې سری دی سوچا سید دی او سری هغه سترګې دا کمبخ په چر سسکن سکن سری شي نو دیني سوچا سید چې وی او سورنک لار قلندر در نه بینوا دې کور ته دې خدای خیر کی قلندر در نه مزه مزه بابا الا بابا قلندر بینوا خدای ته وځو غاټ سنډا بې داتی عمر غټ بې چمټه به ور سره صاحبہ خدای ته وګورئ اے بدبخت قوم اے بدبخت داسې خلکو له خیرات ورکول هم ناروا دي، ته دې ته اماده کې چې په تیاره درته ملاویږي، مزدوري مه کوه، کار مه کوه. اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کړي اچي د پښتنو کې ټول وایې که نه پالونه اچوي تم چې ورشه پتې خان تیاره ستا پالم راووته ته ورته ښه څه پکې راووته ګیره به دې نوره هم لږه وګیده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دی خو وګورئ تاسو کې دسیم دي ماره میاشت وه په کارو چې شهادت څه خبرې کړې دا د څه وي ما دغه وي راغلی وي ته بي نیولی وي د کونې نستم مې درته په دا سمبای کې وواله دې دې نه دې تبه وطن قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو مولا دی یو سړی ولا راغلی چې خزه مې پدرې کانی طلاق کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په درې ویلو ما یو دو درې دی ویلې دی ویلو ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر به کار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا په ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چارسي نه زڅو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا پېښور کې نن بیان سهار روغنۍ پخوي پېژنئ غوړي پې ومږي او داسې هغه او پکې لږ الوام کې خوځي دا مې راوړي دي ها ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا په درې مورس چې ورغه ویډیو مسله ته خنه زما او ستا خو بیړه تبا شوه ګټو یو دې امبر سرو میخو له اچو دا ونډې او مال جوبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لف جوړه بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بړین دی اړین دی اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نوګد کمیس په ولا کې او تنګي پنسي به او د دې چا درای وګورئ دا چې په لار رواني ده دا غتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یو داسې و زما ډرایور ما سره نو ماته وی چې مولانا زب ته دغه خو ماته وی او کته خدای راستی کزم تعالی ورته ته دې سترګو ته خو ویو هی شرمې دل یا قوم شرمې دل او شرمې دل دغه کوچی بازار کې چې خزه د بډو نه تانو نه راو باسي هی شرمې دلو دې دې کې چا خزو په بډو باندې تانګ نه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا ده خزو ناپونه درزیان اخلي د چا ده خزو ناپونه اخلي اے شرمې دلو تاسو د واده په کار دا نه کو د جنې د لاس تصویر وی د جنې لاس کې ناخن پالش لګېدلې ناخن پالش چې کوم خزو په نکونو لګېدلې وي نه او دس کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او دس کې چې نوک اوچ پاتې شي او دس نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نوزي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې خزې په بیا غسل کې ګرځي الکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو داس نوکونه دومره دومره وګد کړی دومره دومره وګد نوکونه د خزو سړی توب زده کوي مری ممتبا ژوندۍ ممتبا ودونه ممتبا مری ممتبا زندگی مټوله تبا ودونه له خلک راوړی کاډونه دی سبا هو بند ډونګي دی او کړم کړم دی چوي خو الکه ولي خدای دې قرآن کې اسلامي وادل تلو چې سب بلای په کې چولې و چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خوار غریب نه ور واده ده خیرات ته غریب راغی جیو ګم زازا نو دا سیملا کیونی سن منډه منډه منډه منډه منډه تاسو بار د دروازې له دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاتې علماء دیوبند چې رسول الله نه مني اولیاء نه اولیاء منام پاولیاو کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاو کې بنخانه نه منم اولیاء منم پاولیاو دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي ورته غږوي دی خو وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړه او باجه او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنګ غړجی بنګ او پکې ګلونه ورا چولی او سنیاسی پکې روان کړي څه چل دی بابا ډاله روانه او شرمې دل اوس زمونږه پتا اوس زمونږه پتا پدې ډول پدې ډول نو یو سړی خپه نشي خپه نشي یو سړی او خزه ته ډیره یریدا او یو سړی او خزه ته اډو یریدا وی چاله کدا تاسو چل کړی دی تا نه خزه ډیره یریږي ما نه اډو یریږي نه وی ما ما چې واده وکړو او کور ته رالم ړومبه شپه مې واده واده کوټه کې پیشو چې هغې میو نارې که ما چړ راواغسته او یو څو چړې مې پیشو وواله چې ومې واله ښځې مې چې وکتې چې و بېړل تباه دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یارېدلې ده نن هم یارېږي د لالا میتو سره چل کړي چې دم بیګاله تی شو بوته دی دا دم بیګاله تی شو بوته دی او پولیس والانه مې تپوس وکړ دا خزم سمې ووالي کړ وی چې نه راسې ځمکې له مونږ ټپ ورکول ځمکې له مونږ ټپ ورکول مال په مونږ کوی سمراګ دی دا باڼه سونه خدای هم خوار نه کړه مونږ له دې ټیمانو سيزونه ګرځوي هغه څورته وي دی دی سه شعرونه پیدا کړی دی ټیم ځان بچ کړي او مونږ وهي نو مال دا خزم سمې وه ولناس زمکه لم ټپ ورکول نو دوی ته به هدایت شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو لیدو نو هغه ودا سپورا دغه غونډه ده مخ کې چې روان دا دوم د چا کله خزې ته دابم د چا لور وی دابم د چا خور وی لعنت پدا سی ملک لعنت پدا سی ملک لعنت پدا سی ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباشو غرق شو سیلاب پر راغی چې زمون خزي سره کو تروته او بیا ملایت پر بار او شریعت پر بار والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې غوګونه پرې نه کړ زبر د سړی زوی نه پاکستان کې سړی لا شته دا یو څو لچرې کوچرې ځکې کولی شي که پولیس او حکومت کې غیرت نه وي قسم ته خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پیښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړل نو دا ګیره به زه په مخ نه کړم موت کا موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ سہی برسر دار کہیں گے ازما مرګري وی الیکشن را روان دي خزي مزي ما زه خو د الیکشن ته درېږم او کوو درېږم د پلیتی په ووټ زه ممبر کېږم نه زما دغه پلار دې په قبر کې بیړه تبا شي چې د کنجرې په ووټ به زه ممبر کېږم دا ممبران چې دا نن ته بڼکې ووتې او په شرمونو شرمېده دا په پلیت ووټ ممبران شوي زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلې او ان شاء الله دا خزه به د کورونو نه مانه بار نه راځي په ړومبی شپه پېژندلي ځکه رانه سړک ته راووتې ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه څه چلو هلک نه جیتا وکیل به جیتا په لاره تېرېدو زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دېخوا نور نور د نه نه جیتا داسې ده خا خا زدا لارډ میکاله اجازه کړې په زمانہ ته پرې دي نور د کوم ملک چې داسې دوس قانوني کله سره سره ونیسا خځه سره سره ونیسا او د میدان ته راوباسم کننګم پاک د چرازی تماشا وکړ ته وګوره چې مان بیا څوک زنا وکړي شرابي نسم او کننګم پارک ته پاس خجوم پر تک ته وباسم او خلکو ته هم چې وګورئ دې ډاکخانې ته او بیا جلاد ته وایم چې وی وا په دا زبر باندې او اتیا درې په دا ډاکخانه لگاو کوم که تاسو زمانه شراب وسکل زما په مخ ته کوي مجال دی خزو ته اعلان کو چې کار وکړئ نو پوزه در نه پرې کوم او په اخبار کې فوټو اسی ورکوم دی او پوس پرې کړی خزي چې دا د یوې نه مې پرې کړه کدوی ما نه راوت اوس خو پوهېږي چې د اجراګانو راځي هغه یو سلور پنځه اجراګانو خپلو کې وې دا ټول خلک غلي کی دا مونږ څه بلاوالي راځي چې مونږ هم غلاو پلار کې ناشتي سلور په جوارو کې پټ ناشتي او یو اجرا چې د اوس پلار کې ولاړ نو یو خروالا پر راغله نو دا اجرا ورته چې کولال ماما هغه نه ویل مونږ نه یو لار شو کوم هغه چې ورته دا سکتري دي کنه نو دا دې او جو هوی دا خو اجلا ده اوس کتا سو خیال وکي کنه په خوا به ترا کړه دا اوس تولیه خرسيږي دومره دومره کوکړی وګوري کنه او ترات چې د دې غوږ دا پیس کوي چې دا زی څنګه په لاره سم سم چې دا غوږ درې ورځې سوځي د دې معنی بیا کوکړی لا شي پټ نظام پکار کلالو کته چې دا خو اجرا ده غلې لار شو کې ویلو ویلو درکو چې الله تور سره و چې یو سو لخت و ا کلال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज کوي خور را پاسې وی پیجندو نو مونږه پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګې نه سوځي شرابي که شراب سکي سترګې نه سوځي غل که غلا کې سترګې نه سوځي زناکار که زنا کې سترګې نه سوځي جوارګر که جواری کې سترګې نه سوځي رشوت خور که رشوت علي سترګې نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې مېړه رسخت کی دا کم طرف ته رسخت شي دا اختر پښپا باندې 13 جمعه کې قصه خانه جمعات کې مونږ په بلا بلا اختو اطلاع رااله وی بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وی خزه الکانو رونی وی نه مال خزه کاله کانو رونی وی خزه را وتیم دغه لري چې الکان رونی سي نو قبل تل رونی اسی تاسو خیالو کوي کنه دا دا د سپېګمې چې پټی کړی او کله دازې داسې داسې کې یو کله دازې دا دا راوځي سلا هم دا نه راوځي چې چرته خرای ما که خر را باندې پیښ شي دا هغه کنجر یو پدی تی دي سم خزه بار ګرځي په کوزو کې یا په بازارونو کې د اختر په شپه باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریفې ښځې داسې وي لکه زمونږ د ملک چې دي او چې غږ وکړي پولیس ته به وایي چاله دي د ارامیانو شریفې ښځې یې وچېړلې دا شریفې ښځې وي شریفې ښځې دې ته وایي نو بیا ټولو ورمنډې کړې چاله په کوچي بازار کې هلکانو ښځې راونیوي او اوس خو یې نورې سترګې شوي اوس خو وی د خزو بچی دا رورا ټته نه کوي ماما دا بډاګه خون بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې دي اوس بیرته به نور شرمې تاسو خیال نه قران سره به څه کوئ تاسو د خزه د بچای ولی خلاف مونږ خو د خزه د بچای خلاف نه مونږ هوایو قران سره به څه چل کوي اخر دا قران یا خو یې لرې کړئ د ملک نه جنازه یې وباسئ ختم یې کړئ چې قصه یې خلاصه شي قرآن سره به څه چل کوئ قرآن څه ویلي دي هر مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې وقرنا فی بیوتکنا قطعی آرڈر دے قران سره به څه کوي خزه چې بار روزي قران وای جلباب به پسري جلباب هغه برقه ته وای چې د سر نواله تر خپو پورې یو وخته د کپڑے ټوټه هم ته بار نخ کوي دې سره به څه کوي قران هم دغه له ساتلې کې څوک مردار شي او مليان راولي او درې ورځې زیارت او ورپسې ختم وکي او دو دو روپۍ ورکي دا علم ساتل چې دا مردار کلی به بخي یعنی یو ځل طلاق قران ته په ژوند نږدې ناراضي قران ورته د ناول عمره معزز کتابم نخکاری او هغه پلیت مردار شو مال او دولت ور سره ډېر دی او مليان او طالبان راوست هغه ختم ور پسې وکړي چې خدای پاک یو دا بخله کی خیر قران سره به څه چل کوي او دا ملک خو به خدای نور شرمای دا به نور رسوا کی تانو تم ګورا او لونو تم ګورا او مېند تم ګورا دالک پلار ته وګوره او د جنې پلار ته د جنې پلار او مور جواب راولېږي چې الک با تماشه ور سره کینی ډولای ونه درکو وې ته پتانا کو سټکورې شي تا خدای مردار کا چې دا ابزوی د در پسې بیا کوتا کراغستې زه تنګم دې خزونه زه او مزرا کایو ناس دی مولا صاحب زوی لمه په ډېر خواره واده کړو او ویواله زه ډېر شکر هم ته په ګډې دې ته په ګډې دې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ما ته معلوم دی بلارم گیره شو کئی زوی میرا نخد بوت لو دیر شکر دیر شکر تا سکول دت زوی پوالا تا پدا سپینا گیره غیمه نمی تا غیمه نمی نن سبا خوب آسان چند دالا سکے کم ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کوم قوالی صوفیانه شي اوس نه قوالی او ډمې تم ضرورت نشته وی سی آر په درې سوه روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان دي لاړ شه درې سوه روپۍ ورکه کور ته یې راوړه لس روپۍ ټیکټ پې ولګوه او دا د دنیا له پنګان راوغواړه په درې سوه دې راوړی دی او نهه سوه پې جوړې که پنځه سوه ستا شوې شپږ سوه درې سوه مالک له ورکړه د دین نه یو ماحول جوړ دمګره دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جو په بو زیارت پروسه کال موټر خراب ما وی چیرې د زیارت تورش تو زیارتونو زخپله زما قبرونه زیارتونه مقبرې مې خوښې دي د دې ژوندونه مې مړي خوښ ژوندي ورکوه او چې ورنږدې شي ډېران د څه بوی بسې در شي خبره د دې شعر خاموشان کوه په خپل غلي پراته دي چې ته ورشم په کې استاد غلې کې تاسو خیال راغلی تجارت ته ننوتم چې ګورم یو بازار جوړ د سرک نواله تر زیارت پورې صاحب د الکان دی او مشتندیان دی او دا کټی کټی په ناس دی او غوړ کړی او سنگار کړی او خزی دی صاحب دلته راشه او دا واخله او خوره دلته راشه دا شیخ دې مخکې روان دی شیخړی ورپسې ده شیخ کوزړی په سر کړی ده شیخړی پسې دکانداران اوازونه کوي دا دغه پوسټر کړو سره بوس څکي کته خو نه کړم کوم دي کته دا زموږ خنان اندازه کوه دا د قوم حال کم قوم چې د دین نه دومره لري دین نه دومره لري د پوګره دا علما دي تاسو دینه تپوس کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تپوسم کړی قرآن قانون څه دی چې ادیری لا یا د چا بزرګ قبر ته ورشي نو ته به څه کې دا تپوسم قانون نه کړي خو نه ای خورې ولې دا ګډه ګډه کې وای شاله شو ها هاي هاي دا زړې زړې وای وای نوې زیارت ته سبا نه بل نه ایتوا بس پال ته دې کړی او ټول باد بدل خو زه څوکم دا دغه منجورانو دشمنی به څوک کوي دې ته سوچ وکړه د معتبرو خزه په یو رنگ کې تباہ دي کلبونه سینماګانې بلو پرنټونه وی سیارونه او د غریبانو خزه په بل رنگ کې تباہ دي تاسو ته دا خزه نه وي چې ته شیخې خزه د زوی واده دی د خیال بکوا ما بډای درته څوي زه جمعه کې شیخې کوا وای درته کنه زه زما دا یو زوی دی زه به پې ارمانونه وباسم نو زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډونکې دغه زړه ده بیا که زوی کور ته راشي نو ښځه یې جارو وي نو په مور راکېږي چې دا زما ښځه ما دې دپاره کړې چې طالبه جاروګانې وهي نو زه یې لرې تواده وکړو او ډېر په ګډې ته مې ورته وګوره چې دا وختې را لشو کولی نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بری دا خو د نو وخت شو کولی چې خپل کې نه پړي واچي او پس په پوري دی وته ته چې ګډې دی مان دي تاسو کړو وزړې مرداري تا چې ډولکی تا بنګ ریا چوری ما نه دې تپوس کړو جب دی ارنګ جبوتو نه ته خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې خلک ایو خزوا چې واده شو د میړه پوزه نه و خزو ورته خدای دې ورکه کبه پوزه لای ورکړي هغه ورته دا به پوزه دې راته خدای اوس خکې خو سره ربړ پوزه به ورته لګاو که خیال مو کې د ربړ پوزم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزې لګي د ربړ هر شی لګي هر شی دې دغه کې تاسو کې د صدر کې دا ګوره بازار چي دی دې دکانونو کې لګو ګرځي د ربړونو پښتنه کاوه چې دا ربړ څه ده تاسو په شرمونو شرمېږئ بے حیا او بے غیرت ورشي دې ځکه وګورئ تماشا وکړئ بنین می اغستو یو دکان کی صوفی غندیو ما چې دا خسړې یو شی ته ملا سولن ما مالک یې من اوس څه شیو نو په منبر باندې درته ویلې نشم راشي اوس خو نور ان شاء الله ګوري به نور به د ځان تماشي تاسو دا زړه زړه یې کدی زړو خزو درته نه وی چې زور کښه طلاقی طلاق میکړي ما په دې مخ متیازي وکړه زړې زړې به تاسو طلاق طلاقي اوسم خزي چې په اسمبلی کې چې کومې خزي تللی دي هغه د خزو حقوق لا نه دي پورا او سریانم چې پاتې څه دي ډېړای غر کړ تاسو مغه نه یی چې بر امام صاحب تلار شي او جوایو ګټي نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلې او راشي وي چې دغه کرت مال ته تلې وې نظم نه تلې نو مال د بیغیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنه هغه ورځ د گنج خجر علی زما کور ته وای چې خدای نارنانو تباہ کړي مال کیوں اے میری نوې بي دې کوټو ته داسې ګوري چې پکې ټلویزیون شته که نشته ټلویزیون ټلویزیون نن دا هغه چا په کورونو کې دی چې په معراج کې امامت یې کوي په خلوتونو کې خلک لاسونه سپوي ان شاء الله ما ته وګوره یو خبره مې ته راغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو کشتی نو خزم ورته ناشتي جنکایم ورته ناشتي یو خو عمران خان دغه یې که نه ده هغه له د چا جینکۍ راځي دسخط اخیسته وله جینۍ وله د چا راغلې وه دسخط اخیسته وله دا جینکۍ ورته د چا ناستي په سټېډیم کې د دې د سټ په وختو د درې می تبي ورکیږي چا چې ملیریا یو د چا خزه سټیډیم کې کرکټ تناس دی راغ سټ نه یو وختاله ټول مرز به پیزي دا غد ټاک تلګان ماوی دا پلوانانو ته خزه ناشتي نو چې دې پهلوان ته غسنډا ته وګوري او د خپل میړه ته وګوري دې مګې ته نو دا خزه وای چې و مور او پلارا کور دې وران شي دا سمګی لدی ور کړم سړی خدا دې وا دغه شرمې دلی قوم سره بچکه یا به خزه مان لاری شي کتاب کتو دا الا هغه جی دا ته وګوره ماشوم دې سورې ته شوی نه هغه جی کتاب اوهو غیب علم تیرې دو په دې سورې شوی اوس پیمانه د غیب علم سورې کم زه وته پتانا کو سټ پوری شیدا خزي پوي کوي و به خموزه چې په بوت روان یې شیخ مخ کې ده شیخ نه ورپسې ده کوزانه په سر ده د کوزې په سخنک کې واخه ورکړي شیخ صاحب چرتا دا کور والا خپو کې بعد لګه په بو میا سپه په بو میا سپ زیارت هم لیدلې تلی ای ولا د مین روډ نه دې د پاره د خو ګوره مولانا فضل الرحمن صاحب تویم د دې الیاج الیکشن نه دی الیکشن کې بوم دغه خره دي کته به بدلی شي په بل روپ کې براش د جې کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچرای گیټ اشرف روډ د فقیر خان سره خلکی ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاويږي اوس مارم چراشي نو موږ ستاسو په دې خیال کې چولې دي چې مارم راشي وروره د شرباتو کا او بار روبا سو په ماشومان تقسیم کا ځکه چې اسنین تګي شهیدان شي دا موږ درته ویل اول موږ دا لالو اول ما مردار کړ مونږ درته دا په دماغ کې چوری دي چې شربت وکړ او بار راو باسه او ډولګه ته پیدا کا او چاته نه انتګی شي دا دا د محرم په لسم اورز باندې قبرونو تراشي ته به منګي در تری خدا د کولالان اوریدلی په غره د کولالان منګي ډیر خرج نراشي په قبرونو وترور دا سکه دا زړې خزي زمونږ نه دي دا سکه وای ویل بچیا سنن تګي شهیدان شي نو ته د عقل سترګې وخوري د عقل سترګې وخوري اسنن تګي په کربلا کې شهیدان شي او ته او په پسوړي زو کې اچي تګي هغه شهیدان شي دي او په خپل مړی اچي وته سر دې در پورې ککانه در پورې نه کته اې ته خدای بنده ده د دې د څه مثال دی لکه زه جمعات کې ناستم د جمعې شپه دا او چا فاتحه راوړي او صاحب اوریدم دی پکې چرګم دی او مړه په رنگ رنگ سیزونه دي کنه نو زه خرمه تراشي چې مولا صاحب وګم زور دم ها مور شو او څنګه مور شو ما په خپل خپل دا دا وړای منډه او ما ته چې مور شو مور شو ته دې ته او خجام د اوبو نه اوسکلو او درته وایم چې تنده دې ماته شو نو ما ته بته نه چې په خبر ګورون شو به تا اوس کله او واس کې چې تنده ستا ماته دا مون کړی نو اول مون د مولا پرنګ کې د پیر پرنګ کې د میا پرنګ کې مونږ دا ګن جوړ کړی ټول ګن مونږ کې ایو کیمو چې دا خزه به ولیدې او کور ته براغه نو خزه خو تاسو ګورئ کړ پاکستان خزه سال جوړ کړ هغه ورځ یو وزیر ماته وی مولانا صاحب وګوره کنه اوس ملک کې دا سرک او دا ترقی وګوره ما ورته خبره اوره سرک د پیرنګیانو وخت کې وی لعنت ته پاغه چای چې څوک به په پاکستان کې بل ترقی منی سیوا د خزو د ترقی نه خزو ترقی کړي دا راشي مازیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډاو هر قسم غواو میخه پکې ملاويږي بروای موټر کې ناشتي او خزه په دکاندارانو سره انګته یا چی لګیایي اره بلا پکې ملای راشي صدر روډ باندې وګورئ کوچی بازار کې وګورئ کیسه خانه کې وګورئ کلبونو کې وګورئ راشي انټرکان کې وګورئ نن دا وزیران چې چا په پوزه نه پاکولا او په کور کې او بچاله نشو ورکوله نن داغه وزیرانو د لونو نکام پینټر کانټیننټ نوټل کیږي دا چا کړی دا مونږ کړی مونږ کړی ناکین به چې کور ته راغی او د ښځو حال به یې وکته ویل د مور لعنت په ښځو امور به ویل بچیا بغیر زمانہ ویل ګوره مور یې مکوه ویل بچیا سې کې زما په لمن منس کی ویل ښا یو طالب ورته مسلاتی ک چې زما د امور او تختوا طالب بکور تطلو راتلو مور ته ویل وی چې یاره ما سره نکاح نه تړي بډای هغه ول زه خو زړای ما ویل خیر دې زه زړه په نکاح کوم ول خما او تختوا بډای تلم نشو په پچای کې کې نو لیدا حکیم ته وی چې مور به دې راضی کړه ول خپ په پچای کې کې نو لیکو په پلانې لار راشه زه بدر ته مخې لرازم لاندې پچای کې بډای نه ستاسو په پاسه مالو چی چا کی مولا راغه طالب سدي وی جی مالوش دی ته کېره دا پچای ا بډای په د پاس نزور کوي چې پچای کې نه دی بیړه دی راغ چې پچای کې خوا مالو چې تلره کې مور زیړ سترګې پکې نیولې ولې مور نالت پخدو هغه ول بچي اول پما اول پما نو عزیزانو ټول مرداری مونږ جوړه کړې اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وي اسلام اوشر راټولولو ته نه وي اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوس کا زناکار سنگسار کا او شرابي په درو وه په دې خبره پوهیږي نن ستا ټول ملک غل دی دکان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی زوی محفوظ نه دی لور محفوظ نه ده خزه محفوظ نه ده ټیک شو ټول ملک غل دی پاکستان قانون وګوره قانون قانون څه ده پولیس سره او خزه زنا کیونی و سم کړی وړاندې شي پرچا چاک شو اف آی آر چاک شو مجسټریټ ته پیښ شو څه چل شوی جی دې زنا کړې دې سړیو دې خد وې په زور کا پر آزاد اجینه پر اټوب کې وې جی پر آزاد زور کا دیالک ته بوتلې وې نه جی دې ما بوتلې بیا باس پیوشي د وکیلانو صاحب دا بیلې بل دی بیلې بل یو نان بیلې بل دی او دا بیلې بل نان بیلې بل او بیلې بل دا قابل ضمانت ده پات زئی دې لپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر ازا څوک زناو کې په پاکستان تعزیرات کې ماته دانه سزا وایي هغه ورځ خزه ما پسې شوی وي اخبار کې مکتلی خزه را پسې ماوي چې حیدر خانم سه په اخبار نه کیږي والله کم پریدم والله العظیم چې زما دا جبه په خله کې وی زب ترغه پارام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان خزو ته سپینې بورکې ورته سر کړی نه دا شرمېدل کو د شهیدانو د کربلا نوم په کوم خلالي نوم ما دویش کال په دې صدر کې تیر کړی دلته امام هم تاسو ټول ته پته دا نو چې زما کور کله دا جخت سي سلويخ کاله د پاکستانو شو چې اندوان تللی دي انده یو سکړای تللی دي او دا غي د پرکټای پاتې دي په سلويخ کاله کې زمونږ د خزو سودا ختم نشو اور دا سودا لذي شاپینګ کوي ها په دې دکانونو وګورئ ګرځي زکل کله صدر تراشم دلته دغه په سر اعظم ده دا جامع چې وینځي په صرف صرف دلته لګ ارزان دي زمون بالا معنی کې کوفه ده اګران دي صرف په سر اعظم نو دوی را رواني دا څه یې کې پاره بل دکان یې کې پاره ټول ورځ په دې دکانونو ګرځي او باو پښتنه وکړي اوس کچا ورته وی چې رانی تو کې پانه یا به څه چلی مانا کوئٹہ کے چاہ تپوس دلی کی رانا چاہ تپوسو کو وی سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک سال دے زمونگ ملک دال دے چې د ورځې کار نه کم سړی اوسګار شي مازیګر چې کور ته لاړ شي نو مې خپرانی دي سرولو لای بوزي وی نه خڅوک د مال دا خزي میخي دي کنه وای په ایمان چې د دفترونو راشي او کورونو تراشي آسم به ورته تیار جوړ کړي ناشته بیا غلو بې ا دور دورای لو بې هغه ورځ خزه ما پسې شوی مال خزه وخت راشي زب تاسو ته د اسمان ستوري خه سپینه بورکه بدر پسروم دلاخه بدر غوندم کم چې نن نه څلوېښت کاله مخکې د پېښور رواج و پرتوګ د پاسه به دولا خا چولا چې زما د پرتوګ کپړم پردی سړی ونه ګوري غوږ کېده یو سړی او پردی ښځې سین نه پورې وتې نو د سره خپله ښځم وه پردی ټولې په شا کړې سین نه پورې استې او د خپلې ته یې چې ته په خپله راځه ما غریب لم د شو چې په بو کې پروت پردې خزه چې د سین نه پورې وتی کورونو تلاړي او دراغه ما لم دې سره کې نس واخذ ورته خدای دې غر کراله اخره غلم دې پورې دې شپه شو ته خو دې پشاکړې نو لګاو چې خو بوم عزیزانو دا مزاج د قوم داسې پرې دمم نه قسم په خدای چې نه تاسو پرېدم نه د ملک خزي پرېدم نه د ملک جنکه دا ملک دی سیرت النبی جلسه کوي تاسو وګورئ چې لک په خېټه مور شړم بیا کاری دای چې خزه بربنده کی رنده کاری دی خزه له چادري ورپسې دا ګوګشتو ور سره رواني چا درې کې روان کړی د پښتو ملک دې کسوي او بس تاسو کار دی رنګ کاری دی تاسو وګورئ د دې ملک خزه اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ الکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لګ نږدې ځان ته وګور دا د پاکستان جنکې هلو اسلام را روان کوم طرف نه را روان مال زپوي د پاکستان خزي اسلام نه غواړي سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانه چادرو کې بار راو نه وته نو مان دا ګیره کړه دا ټلویزیون او دا وی سیارونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوي لس اته کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه دا به دمانی دا جنکای دې ته بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډوی زکا چې تا په کور کې ورته کنجرخانه یې خېره پلار چې دوپړای غږی ک بچی ورته ګډ شنو بچی ملامت دي چې پلار دوپړای ماری نو بچی به ولې نه ګډي چې تا په کور کې ورته دمخانه یې خدا زما خزه او زما لونه شپورز د پردو سنداګانو تصویرونه ګوري د پردو سنداګانو ګډې د ګوري د پردو سنداګانو پهلوانیانې ګوري د پردو سنداګانو کرکټونه او بالونه ګوري ما سره بلور ته به بیا لور چېرته شیخ له ورکې یا ګرینګل له به ورکې ستا پلار به ورني اب هغه شیخ خوښوي چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه اوس خو ته ما دوکا کې یاره استاد یې څوکو دا ماشومان دي پردو کورونو ته تلبم ټي وي پسې نه مال راشه خپل ورته ورای دا خدای شر کې مکه پکوړه یې ته اوس ما دوکا کې ته اوس ما دوکا کې پردي دغه ته ده تاسو خبره ده دیو جنا پارام کینه اخرتونه نشتا اول دوزخ کې مې خصي خواله دي تبه مخ کې او مونږ درپسې